الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا يقینا بار بار بیان کړی دی مونږه ولقد صرفنا یقینا بار بار بیان کړی دی مونږه فی هاذا القرآن په دې قرآن مجید کې الکه الله تعالی بار بار بیان کړی دی په دې قرآن مجید کې د څه شي بیان کړی دی ځنې علما وی د دغه مسلې چې دا اوس تیر شو چې هغه نفی ده د نسبت د ولد الله ته کافرو به الله ته نسبت د اولاد کو چې الملائکه بنات الله ملائکه د الله لوریان دي الله یو ځل نه دو ځل نه درې ځل نه بار بار د دې بیان کړی دی چې نه نه دا خبره غلطه ده الله هغه ذات دی چې د هغه څوک مثل نشته خالق او مالک د هر یو څیز دی د هغه اولاد نشته نو د دې نه مراد دغه خاص مسله ده چې هغه نسبت د اولاد دی الله ته ځنې اکابر وای نه مراد د دین ټول مزامین دي د دین چې سونه مزامین دي که د قیامت مسله ده که د باس بعد الموت ده که د جنت ده که بل ده که بل ده که د توحید ده که د هر څه ده الله د سنه دا کړی چې یو ځل بیان کړی ده چې که پویږي پوی شي او کنه پویږي م پویږي نه بار بار یو ځل بیا بیا بیا ولقد صرفنا یقینا بار بار من بیان کړی دی فی هذا القرآن په دې قرآن مجید کې د دین د مسلو دا سلا الکه که یو ځل پوی نشي دویم ځل به پوی شي که دویم ځل پوی نشي دریم ځل به پوی شي لیذکروا د دې لپاره چې دا خلک نصیحت قبول کیو لیکن نن د دې کافرو څه حالت دی قرآن بار بار بیان کوي چې دا په سپوی شي دا چې سونه ته وته بیان کې دا تختی وما یزیدهم او نزیاتی دا بیان د دوی د پاره وما یزیدهم او نزیاتی دا بیان د دوی د پاره الا نفورا مگر تختیدل چې تا ورته سونه قرآن بیانې هغه نه دوی تختی بیا مسله ده د نفع د شرک الکه د الله سره په تمام عالم کې څه شریک نشته دی بس دغه یو خالق دی دغه یو مالک دی دغه یو بادشاه دی بس نور څوک سره شریک نشته ولی که شریک وسره وي چې مثلا دا ټول عالم د الله خدا یو علاقه مثلا دا یو سعودي دا د غبل چا دا غلات او یا د منات او دا بل علاقه د بل نو بیا به سره مقابله راتلی ځکه د وطن تاسو ګورئ چې د یو علاقه بادشاه یو او د بل علاقه بادشاه بلی نو دا یو بادشاه کرا پاسی د بل پسې کنه را پاسی خانو چې دا نور را پاسېدلې وي د الله پسې او مقابله کړې وي نو یا به سره دواړه سر په سر وي عقلی دغه سوچ نو چې دوه مقابل سره په خپلو کې مقابله کوي او سر په سر شي خو عاجز شو کنه یو بلو نه وو او بلم بلو نه وو نو عاجز شو او که یو لګي بلو وي نو چې حکم والي شو هغه عاجز شو نو لکه چې څوک خدای وي نه خو عاجز کیږي نه په خدای باندې خو عجزي نه راځي قلت وتوایا لو کان معه فرس کا کشری وی د دی الله سره په دې دنیا کې الہتون معبودان او خدایان نور وسره وی او تاسو وایي چې دوی لم الله برخي ورکړي دي کما یقولون لک څنګه چې دا مشرکان وای نو اذا لبتغوا په دغه وخت کې به دوی طلب کړی وي الازل عرش خاون دغه عرش ته سبیلا د لارې هغه الله چې د عرش مالک دی دی وړو وړو بادشاهیانو به هم الله ته اراده کړې وي چې راځي لږه مقابله وسره وکړو سبحانه پاکی وایو الله له د هر قسم شریک نه وتعالى اوچت دی الله الکه د الله شان ته ګوره او د لات او د منات او د مخلوق شان ته ګوره مخلوق چرته د خالق سره شریک دی شي وتعالى اوچت دی الله عما د هغه معبودان باطلونه یقولون چې دوی وی علوا کبیره پوچتوالی غټ سره خدایم په خیر کې تسبح له السماوات الله اغلوی بادشاہ دی چې تمام مخلوق یو کافر بنی آدم شغه د الله پاکی نه بیانې بل تمام مخلوق د الله پاکی بیانې تسبح له السماوات السبع پاکی بیانې د دغه الله د پاره اسمانونه او د وواړه اسمانونه د الله پاکی بیانې والارض او زمکا زمکا هم د الله پاکی بیانې ومن او هغه سوک فیهن چې په دې اسمانونو زمکا کې دی دا لاسکه و ام من شیئن او نشته د هیڅ یو شی که په اسمان کې او که په ځمکه کې او که د اسمان او د ځمکې نه باري الا یسبح بحمده مگر هغه پاکي بیانوي د الله بحمده سره د حمد دغه سبحان الله وبحمده دا وایي ولكن لا تفقهون لیکن تاسو نه پوهیږئ تسبیحهم په تسبیحاتو د هغوی قرآن مجید وی اسمانونه هم د الله پاکی بیانوي دونه لوی بادشاه دی ځمکه هم د الله پاکی بیانوي او په اسمانونو او په ځمکه کې چې څه شی دی بلکې په تمام عالم کې چې څه شی دی هر یو راپاسیږي او د الله تعالی پاکی بیانوي یو کافر د الله پاکی نه بیانوي نو که تاسو وایئ چې مونږ خو کانو ته غوږ ږدو او مونږ د هغې تسبیحات نه اورو ولکن لا تفقهون لیکن تاسو نه پوهېږئ تسبیحهم په تسبیحاتو د هغوی نو دا ټکې باندې خو پوه شوې هر یو سیز کاڼ هم د الله تسبیح وایي کنکرې چې دي دا واړه واړه کنکرې دا هم د الله تسبیح وایي هر یو سیز د الله تسبیح وی یو بزرګ دی هغه د دې خبرې تحقیق کوي تاسو ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې دا واړه غوندې کنکری راواغشتل واړه واړه کانی صحابه وی منګ د دې کانو تسبیحات اوریدل چې د پیغمبر په مبارک لاس کې وي الکه دا معجزه ده خو دلته اکابر و یو لوی بزرګ دی دا معجزه په څه خبره کې وه چې د کانو تسبیحات وي نه ککانی د رسول الله په لاس کې وی او ککانی د رسول الله په لاس کې نه وی هر وخت کې کانی دغه وی تسبیحات وی ریاضه ابو زرق دا وی دا تسبیحات ویل د دې کانو په لاس د رسول الله کې دا ما وی دغه نه و معجزه نه و ار یو شی په ار وخت کې تسبیحات وی معجزه دا وه چې د دې کانو اواز تا وورېدو اوس منګه د کانو اواز نه ورو خو د رسول الله دا معجزه وه چې داغه په لاس کې وو نو هغه د کانو اواز دغه ورېدو دا تسبیحات ویل معجزه نه وه د دې تسبیحاتو اورېدل دا دغه وه معجزه وه خ انه یقینا د الله کافر وبوي چې خه مونږ د الله د دین خلاف یو نو الله را باندې عذاب ولې نه راولي وی انه یقینا د الله کان حلیما هغه دې صبرناک زر خپل مخالف ته دغه نه ورکی سزا چې بس ټک ټوک او ختمي کی خو ګورئ بیا هم د توبې دروازه قبول نه ده بنده نه ده که څوک توبه وباسي نو دا الله چې دی غفور هغه بخونکی دی او سوال پیدا شو چې یو عظیم قرآن چې بې اندازې اثر لري او د رسول الله په دا مبارکه خوله باندې ویل کیږي ولی نن په ابو جهل اثر نه کوي ولی په عتبه اثر نه کوي ولی په ابو لهب اثر نه کوي وی دا غي وجه دا ده چې قران کله تلاوت رسول الله د خلکو ته شروع کی په دې منس کې د زد د عناد د حسد او د تکبر پرده راشي چونکه د خلکو کې زد راشي عناد راشي حسد پکې راشي تکبر او لوی پکې راشي د قلوی د رسول الله او د خلکو منځ کې رکاول شي و اذا قرات القرآن کله چې ته وې قرآن د خلکو ته ته قرآن وې او د قرآن دعوت ورکې نو جعلنا بینک منګه او ګرځو په منستا کې وبین الذین او په منځ د هغه خلکو کې لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت ستا او د دې کافرو په منځ کې مونږ وګرځوو هلکه څه شی وګرځوو حجابا پرده کومه پرده مستوره چې هغه پټه ده په سترګو نه ښکاري هغه پرده ستا او د دوی په منځ کې څه ده ما وی هغه د ضد د عناد کله نه کله چې زمونږ د چا سره ضدي د چا سره هم دشمني د هغه خبرې ته نه غوږ دو نه پې ځان پویو حجابا پرده مستوره پټه وجعلنا د قران مجید او د رسول الله د وینا بیا اندازې اثرې خو وجعلنا علی قلوبهم او ګرځولې دې مونږه په زونه د کافرو اکنتن پرده اکنتن پرده او دا ولی ای یفقهوه د دې د پاره چې دوی پوی نشي پدې الکه دا خلق اهل د دین دی چې په دې قرآن دوی پوه شي وفي آذانهم او په غوږونو د دوی کې وقرن کونوالی دی هر قسمه خبرې اوري دولسو بجو پورې اوري خو د قرآن مجید خبرې پې درنې لګي و اذا ذکرت ربک چې دا د بدعتو خبرې ورته کې د سې دته غوږی خي دا د شرک خبرې ورته کې د سې غوږ وته خي خو چې کله ته وته مسله د توحید بیان کې او دلته سره شت وای څوک په یو منډه کې او څوک په بل چې وای اوس راته دا خبرې کوي وایزا ذکرت ربک کله چې ته ذکر وکې د خپل رب فی القرآن په قرآن کې وحده یوازې چې خالق مالک لایق د عبادت یو الله دی نو ولو دوی وګرځي علی ادبارهم په خپلو شاګانو نفورا په داسې حال کې چې تښتېدونکي وي اول خو خدای په خیر که دا کافران قرآن ته غوږ نږدي او که کېږي دي که نه وبختولا نو څه شي لږدي قرآن ته چې دوی غوږ دي نږدي او که ږدي د غلط مقصد دپاره ږدي مسلمان چې قرآن ته غوږ دی سلیګ دی چې ځان پوی کم عمل وکم چې الله تعالی را له خیر او برکت راکړي لیکن دوی د دې د پاره کوي چې تورګه د د خبرې وورو چې دا خبرې بیا رالو د د پوره ټوکې او خنداګانې کوو مونږ به چې طالبانو دا بعضې طالبان بدماشانو الله ښه پویه ورکړې وه خو بدماشانو ویه لکه نن راځی د پلانی درس لزو دا ما په خپل لیدلیو پلانی درس لزو لوی عالم به څه شي لزو چې راوینې سو اعتراضونه پیوکو ځنې علما به وي طالبان به وي د پلانی صاحب درس لزو چې الله خیر برکت راکړي دا ما په خپل سترګو نغه کړیو چې کم خلک په دې نیت لچلته کې دا خبرې وورو الله خیر برکت راکړي نغوین الله لوی لوی هسته جوړ کړي او چې هغه کم بداوي چې ورشو چې لګي خبرې ته وورو او اعتراضونه پیوکو هغه لاړل ختم شو هر څه ختم شو نو دوی بم دادې چې قران ته به غوږ کې نه خو کې خوده به نو د دې د پاره کې خوده شو او پر ټوکې خنداګانی وکړو نحنو اعلمو منګه پویګو بما په هغه مقصد او په هغه مطلب یستمعون به چې دوی غوږ دی قران ته به د هغه د پاره مونږ پوهیږو په هغه مقصد او په هغه غرض چې دا خلک قرآن ته غوږ دي به د هغې دپاره نو څوک د الله د رضا د پاره دی څوک د دې د پاره کوي چې لګ ټوکې خنداګانې وکړو اذ یستمعون الیک په هغه وخت کې چې دا کافر غوږ دی تا ته نو چې غوږ درته کیدي نو وایوري نو چې خاص کر دا د باس بعد الموت مسله راشي نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دا کافران مشران نه دي سره د خپلو کې ووي استغفر الله چې لیوانې دی کنه او دا خبرې کوي سړی به مړ شي او اډوکی به شي او خوري به شي او بیا به را پاسیږي و اذهم نجوا او پاغه وخت کې چې دوی مشوره کوونکي وي اذ یقول الظالمون پاغه وخت کې چې وای دا کافران ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مگر د یو سړی مسحورا چې پاغه جادو شوی دی عقل کار نه کوي خود هم په خیر کې انظر وګوره کیف ضربوا لك الامثال څنګه دوی بیانوي ستا لپاره مثالونه کله وایي جادوګر دی الکه وی دا یاد ساته په جادوګر باندې ګوري جادو نه کیږي ښا یو طرف ته وی جادوګر دی نو سبا بل را پاسی نه په د جادو شوی دی الکه چې جادوګر شنو جادو به څنګه وشو کله به وی لیوانه دی کله به وی دا شاعر دی کله به بل سوی فدولو نو دوی گمراه شوی دی فلا یستطيعون نو دوی طاقت نه لري سبیلا د لارې د هدایت چې کله به دوی ته مسله د باس بعد الموت شو چې لکه د مرګ نه پس ګورې بیا را ژوندي کېدل شته د دې مسلې به دوی ډېر سخت خلاف وقالو اوې دې کافرو چې خا خا اذا كنا عظاما ایا پاغه وخت کې چې شو مونږه اډو کې ریاض د رفات معنی دی چوره چوره امام مجاهد د دې معنی کوي ترابه خاورې ان لمبعوثون آیا مونږ به راوچتولی شو د قبرونو نه خلقا جدیدا په پیداوخ نوې سره دا خو عقل نه مني وای خاورې خو نه کنه اډوکې خو نه چې اوسپنه شي کاڼي شی نن سبا سټیل شی پولاد شی سخ نه سخ شی شی خو چې ورځ د قیامت اعلان وشي چې راپاسې ته به دغه شی بیا به راپاسې قلت وتوا یکونو حجارت ان شی تاسو کاڼي خاورې سکه کاڼي کاڼي ګورې زمونږ په نظر کې بیا ژوند نه قبلوي او حدیدن یا اوسپنه او خلقا یا شی تاسو یو بل مخلوق مما د هغې نه یکبرو فی صدورکم چې هغه غټې ستاسو په سینو کې چې یاره دا بیا ژوند نه قبلې یا سټیل شي فسیق بیا به را ژوندي کیږي نو دوی څه ویې مړه څه عجیبه خبرې کوي عقل یې نه مني فسیقولون نو دوی به ووایي چې من یعیدنا څوک دی چې موږ دوباره را ژوندي کړي قل الذي ورته ووایه هغه الله به هم را ژوندي کړي فطرکم چې تاسو پیدا کړي اوله مره اول ځل هلکه دا اوس چا الله پیدا کړي څه شي نه پیدا کړي خاورې نه نو دوباره بیا د خورې نه نشي پیدا کولی فسینغدون نو دوی به وخوځي د تعجب د وجنه الیک تا تر اوسهم سرونه خپل فسینغدون زر دې چې دوی به وخوځي د تعجب د وجنه الیک تا تر اوسهم خپل سرونه او خانو دا بکلی ویقولون او دوی به وی متا هو کله بیدا قلت وتوا یا عصا کی دیشی ان یکون قریبا چی وی غنیز دی هر شی چې را رواني او تاریخ معلوم نی نو پاغه باندې هر وخت ګمان کوي چې بس یا به وسو شي یا به درنګ پسو شي دا بکلی یوم په هغه ورځ یدعوکم چې الله برو بلی تاسو اے چوره چوره ډکو را پاسه د الله حکم ته فتستجیبون نو تاسو به دعوت قبول کې د الله بحمده سره د حمد داغه د الله تعریفونه او صفاتونه بکوي وتظنون او تاسو به ګمان کوي چې الا بستم تاسو نه دې تیر کړي په دنیا کې